مثل الذين اتخذوا من دون الله اوس د دې دا نه دا دریم باب شروع کیږي دا باب چې دا تر 15 50 تم آیات پورې چلیږي په دې کې څه ذکر کیږي په دې کې اول مثال ورکړي د کمزورتیا د الها او د مشرکانو چې د مشرکانو خدایان ډیر کمزوري دي اسم نشي کوله بیا دا غینه پس د الله بسلور صفات ذکر کوي دوه کې علیا او دوه د اسماء او صفات نه چې په سلور صفات باندې ته دعوت چلاوا نو بیا به ته آداب د دعوت سلور ذکر کی چې دعوت خو چلے خو څنګه به چلے نو سلور آداب برته ذکر کی نو دا غي نه پس برته صدق د کتاب او صدق د رسول په سلور طریقو سره ذکر کی نو دا غي نه ورستو برته بیا بیا به زجر وی په طلب د معجزات سره نو دا غي معجزات چې زجر ورکی جواب به ورکی بیا نو په سلورو طریقو سره بیا جواب وی نو بیا به تخویف ورکی په سلورو طریقو سره اخر کې به تخویف په سره په سلورو طریقو سره دا به ټول سلور سلور رواني رباعیات داسې ښه چې کله په صورت کې کله رباعی مضمون راځي کله خماسي راځي کله سداسي راځي کله ثماني راځي کله سداسي راځي نو دا داسې سلور سلور راځي مثل الذين اتخذوا من دون الله اول نصور کوي اول نه دوی د الها او عجز پیش کوي چې د دوی خدایان هیڅ نشي کولای دوی نشي کولای د مال عذاب نه مخکې وت عذابونه ذکر کړ کنه چې عذابونه راولم سو کوم زمانہ و ما کانوا صادقین ان یسبقون دوی د مال بچ کې دي نشي نو دې مشرکانو به د مونږ د خدایان چې دي دا به مونږ بچ کوي کنه الله وی مثل الذین مثال دا کسانو اتخذوا من دون الله چې جوړ کړی دي خدایان ها اتخذوا نا کافر مثال بیانې چې جوړ کړی دي من دون الله غیر د الله تعالی نه اولیاء بچ کون کی ځان لره د عذاب نه اولیاء متصرفین اولیاء کارسازان اولیاء نظام چلون کی دای جوړ کړی دي نو کما مثال العنکبوت الله وای د دې مثال د دې مثال پشان د عنکبوت ته د دې مشرک مثال پشان د عنکبوت ته د ځان له یو شی جوړ کړی یو چا پورې مخته هغه څه چې دی هغه خدای ته جوړ دی هغه په مثال دا کور دی اتخذت بیتا چې دی عنکبوت اوس عنکبوت دا تاسو په کې دان لک په دوره اختلاف وکړو چې اوس مال من ناراضي پوه چې خو دا خپل جبه هغه جوړاږي او تویم اتخذت بیتا چې جوړ کی هغه دان لره کورو هغه دان لکور جوړ کی چې جوړی کی الله و یغه په ډیر خوشاله کنه چې ما خدا سے کور جوړ کو افکه ناشتي خو الله وی و ان اوهن البیوت یقینا کمزور د کورونو نا لبیت العنکبوت خامخا کور د عنکبوت ته لو کانوا یعلمون کاش کی دی پویدلې و دا مشرک ته پویدې نه د د مثال د د کور د عنکبوت تا غجال ده نو د عنکبوت جاله بچاله څه فائدہ ورکی هغه چې نری هوارا لا یا دو ساعت کی باران پر راغی نو هیڅ نشته ختم بیانو بیا هیڅ نه کنا پوه شئ عنکبوت وای چې تداغلی دلې بعض لیدلې دي بعض بعض ناس ته بعض کله کله کی په اوځای باندې دوه دوه ورځې ناس دي نو بعض ناس ته په خپل سوچ کې نو عنکبوت ویل دي چې را صبر روزانه کله مچ نیسه کله مچ ماشه نیسه دا خو کمزور خوراک دی خو نن دې سم ښکار مونته دي نو ګرځېدل نو بس تل راغنه غیر چاپیره تاویږي او جال کې جوړي جال بعض دې غریب جان ته جوړای جوړای نه چې څه دغه شو چې کله باز اراده وکړه کښ والو ته بیا دنه د کور ونه څه شو کنه غلا نو هغه سو لو کانوا یعلمون الله وای کاش کې دی پوی دله نو بیا به دا کار نه وکړي که چرته پوی دی اوس دا غینه پس درته سکی چې راشه د دې خدایانو ایس واقع اختیار نشته واک دې ک اختیار دې ک علم دې د چا دې د یو الله نو راځي اوس د تداغه صفات بیانې ښا د سلور صفات د الله تعالی بیانې اول صفت د علم دې ان الله یقینا الله تعالی یعلم پویږي ما په حالت د هغه خدایانو یدعونا چې دوی ته مدد غواړي من دونه غیر د الله نه من شي ان هر شي چې وي ک ګټه وي ک کانه وي ک انسان وی الله وی ماته حالت معلوم دې نو علم زماله ګورا زمانه ولې نه غواړي بدبخت چې دوی نه غواړي خا وهو العزیز دویم صفت اغه الله تعالی زور ور دی او الحکیم دریم صفت دا چې هغه حکمتونو والا دی وتلک الامثال الله وی دغه مثال ندی نضربها للناس چې مونږ به بیانو دا د عنکبوت مثال چې بیان ک الله رته دا مثال ندی نضربها مونږ به بیانو للناس خلقو ته وما يعقلها او نه پویږي په مثالونو د قران باندې الا العالمون مگر عالمان په مثال باندې څوک پویږي عالم پویږي خلک قران مثال عالم تطبیقای نو د دې وجنه خلقو کې چې با کم عالم قران ویلو او مثال به پوه نشو په مثال به پوه نشو د قران نو او به جړل او سبه وی وی انا الال انا لست من العالمین زه تر اوسه پورې لا عالم نشم زلا ته اوسه پورې عالم نیمه چې په قران په مثال نه پوهیږم ښا دا ګوره په دې ځان پوهه وي د قران د مثالونه په دغه تیر مثال خو پوه شوي کنه د مشرک مثال د چا د عنکبوت د هغه جال او د هغه کور مثال د هغه دغه د خدای مثال د چا د هغه جال پوه شوي هغه جال کې هیڅ اثر نشته نه د یخنۍ نه بچ کولې شي د ساړنه نه د ګرمۍ نه بچ کولې شي نه هوا ته ټینګې دي شي نه دوه تاسو باران ته ټینګې دي شي دا څه د مشرک دا خدای دی کنه پوه شوې هغه یې سم نشي کولای او درانی ولې د په ځان له اعتماد جوړ کړو چې دا خدای ما خدای دی الله وینا خلق الله السماوات والارض بیا پیدا کړی دی الله تعالی سلورم صفت د خلق دی نو هغه بیانوي پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه والارض او زمکا بالحق لاظهار الحق د پاره د ښکارا کیدو د حق ښکارا کېدل د حق حق څه چیرې حق د الله اولوہیت ته الله وای ما اسمان زکه پیدا کو چې خلق ما او پیجنې چې الہ دیما زمکه مې زکه پیدا کو چې خلق مې او پیجنې چې الہ دیما ان فی ذلک لآیه للمؤمنین یقینا پدی کې پدی زمکه او اسمان کې لآیه دلیل د توحید د الله تعالی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو اتلو ما اوحی الیک من الكتاب اوس د مشرکان او شرک رد ها با الله تعالی اولوہیت ثابت پس تلور صفات سرا نو اوس تا کوي خدا ته دعوت شروع کا خو دعوت بسنګ چلے پس تلور طریقو سرا دعوت منشور بده سي زما د کم کتاب نه دعوت چلو ما نو الله وی اتل ما اوحي اليك من الكتاب لول په خلق باندې خلق ته لولا یعنی خلق پویوا بیان ورته کوا دعوت ورته کوا ما اغا اوحی الیکا چې وحی کړی شوی له تاسو من الكتاب د قران نا قران خلق ته بیان وکنه یاره دا ستاسو دعوت منشور دی ښا دا ستاسو دعوت کتاب دی صحیح شو واقیم الصلاه او پابندی کړو د مونږ دوی مدد داله صحیح شو دیم نو یو د خلی بیان بل کم کتاب نه کې د قران نه خا الک کار به پخپل سکے پخپل بدان سم کی اقیم الصلاه معنا دانه نه تګنی یوازې مونږ کوو نور سم کوا نه نه مطلب عبادت بدنی مالی دا ټول فکر دی اشاره وکړی ته چې الله تابعدار شه بس ان الصلاه یقینا منستر تنها من کوي عن الفحشاء د بی حیاین والمنکر او د بدکارینا بدکار او بی حیای فحشاء متاس تویلی وا هغه چې په عقل او عرف دواړه پیدم دي چې منکر هغه ته وای چې دا غي بدی په شریعت کې په دلیل معلومه شوی نو هغه ته منکر وای نو د دغه نه څه کوي د دغه نه د مونږ منا کول کوي څنګه چې مونږ منا کول کوي نو چې سم مونږ نه منا کول کوي کنه پوه چې خدای ما استا مونږ کنه ما تا خو مونږ ته ودرې کو پوه شو کنه او خدای خبر خیالات مو کم ځای کی نو هغه مونږ خو نه منا کوي یو معنا دار دوی معنا دار چې ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر الکه کوم د نور منع نه کی نو چې دا بهر ګرځې دې کله دې غیبت کولو کله دې بل ورانه کولو او را لنیت ته تړ کم از کم دغه ټیم خو پارام شي کنه خوش وي نو دغه وخت خو منع کړی دریم نمبر حضرت ابن عمر ته وی عبد الله ابن عمر د صلات اطلاق کله په قران کې کنه سورۃ فاتحه کې ما تاسو ویلو قسم تو صلات بیني و بین عبدی اصل د فاتحه یادې نو هغه مونږ ما تقسیم کړی مونږ نه هغه سورۃ فاتحه تقسیم ده په قران ته صلات ویل کیږي نو ان الصلاه ان القران یقینا قران چې د تنها عن الفحشاء منع کوي د بد به حیاي نه ول منکر او د بدکارای نه نو دا دې منع کوي کنه قران ته لکه نه کنه پوه شو خو تاسو وته دغه کابونه کیږي دغه وته نه لګي ولا ذکر الله اکبر اوس دا غنه پس الله وی ولا ذکر الله خامخای یاداشت الله تعالی ذکر الله قران تم وی اکبر او غډیر لوی دی یو معنی دا دوی معنا ده ول ذکر الله فی الصلات او ذکر د الله تعالی قران لستل په مونږ کې اکبر او غډیر لوی دي دریم ول ذکر الله یادول د الله تعالی الله چې تا یادې پس سره په نعمتونو سره اکبر من ذکرک ایاه دا ډیر لوی د استاد ذکر نه چې تا هغه یادې تی یادې ته خو یادې هغه داس یادې یار وخت باندې نعمتونه او سمرا سمرا در باندې کوي کنه دا دغه تا یادې والله يعلم ما تصنعون الله تعالی په دې پاغه سبان چې تاسو کوي ولا تجادلوا اهل الكتاب دریم را شیارا د دعوت آداب کې ته بل طریقه کوي ولا تجادلوا تاسو جګړه مکوئ اهل الكتاب د کتابیانو سره د مولیانو سره لانجه مو جوړاو ها خو کو جوړې نو طریقه به کې کې وو سره ولې باندې کې هو الا بالتي هي احسن مگر په هغه طریقه باندې چې هغه خسته وی خسته طریقه سره دلایل والا طریقه په دلیل بحث کوا دی دلیل شروع نه بیا خو خوان نه کوي بیا نه ترغه نه مانی نو ته په دلیل باندې خبره کې احسن طریقه څه ده هغه دلیل دی هغه حجت ته هغه بیان کا خا الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې ظالمان وي د دوی نه نو چې ظالمان وي نو هغه سره بس چل کوم هغه عنادي دی هغه نه مني نو ابن کثیر وای فحین اذن ينتقل من الجدال الى الجلاد نو بیا دغه وخت کې بیا جګړه پرې دی هغه اسیم نه راوړي نو بیا بس چلو کې بیا بل اول راوالي تور براوالي ټوپک براوالي نو هغه سره بیا په دغه دغه سره بیا دغه وای کاسانی وای عبد الملک کاسانی بدای استنای کې اعلم ان الدعوه دعوتان پوه شو کنه دعوت وی په دوه قسمه دی نو دعوت بالبیان و دعوت بالبنان دعوت په جبه باندې دی او دعوت په غوتو باندې دی پوه شو کنه وی دا بل دعوت ته وسراشه الا الذين ظلموا منهم وقولوا سلورم درته وی سلورم ادب زکا چې کله هغه تاسو سره لانجی شروع کړي ته بس چل کې سلورم کار بداو کې چې خپل عقیده او بیان کې زما دا عقیده وقولوا وای آمنا بالذي من ایمان ناوړه په غزاد باندې او پاغه قران باندې انزل الینا چې مونږ نازل کړي شوی او انزل الیکم او نازل کړي شوی دی تاسو ته و الہنا او خدای زمونږه الہ و الہکم او خدای تاسو هغه حقدار د بندګۍ معبود ټول معنی پکې راځي واحد یو دی و نحن له مسلمون او مونږ هغه ته تسلیمیدون کیو دا هغه قانون منون کیو مونږ خدای بل چا قانون نه منو یاره زمونږه عقیده ده دا له ته بیان کو څلور آداب شروع دعوت کنا نو اوس د تویرا سره دا آداب کی تا قرآن بیان کړو قرآن ویسا جیبه کتاب د ته خو وګوره وکذالک انزلنا الیک آیات بینات وکذالک انزلنا الیک الكتاب د قران صداقت بیانې په سلور طریقو سره او دارنګ موږ نازل کړی تا ته کتاب فالذین آکسان آتیناهم الكتاب چې موږ ته کتاب ورکړی دی یؤمنون به ایمان راوړي په دې قران باندې نو د هغوی هغه ایمان راوړل دا یو وجه شو چې دا رښتینی کتاب دی د پخوانی کتاب والا دا قران منی ومن هؤلاء او د دې مکی والاونه من هغه دی یؤمن به چې بعض هغه دی چې ایمان راوړي په دې قران باندې نو دای وما یجحد بیااتنا او انکار نه کوي د آیاتونو زمونږ نه الا الکافرون مگر کافر کوي دوه دې ذکر کړی اوس ورته وایي او د دې قران د صداقت یو دلیل خدا د کتابیانو منل یو دلیل خدا د بعد مشرکان هم ایمان راوړ توبه او باسره دا قران تسلیم کو خيار خلکو اوس راته دریم نمبر وګوره د قران د صداقت او د رښتونوالي دلیل بل دا دی و ما كنت تتلو او نه وی ته چې لوستلو دی من قبله مخکې د دینه من کتابن کم کتابو ته کتاب لستلو باندې نه پوهیږي نو دا نکیږي چې څوک وایي چې دا تا بل ځای کې چرته کا یاد کړی دی او را دې وړو مونږ ته دلته وایي تعالی خو کتاب نه درځي ته په کتاب نه پوهیږي الله تعالی دا اعجاز چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا دغه نه خو دلو ښا چې هغه په لستلو باندې پوه شوی وي ځکه چې بیا ورستو راځي کنه ولا تخطه بیمینک او نه تا خط کولې چې په خلاف باندې نه لا د خلاف هغه خط درځي دا نه چې کنه په ګس لاس کولو په کین لاس هم نشو کوله خو مطلب دا دی چې لا خط نشو کوله خو خط کو خط کول چې کوم دی نو بهتره خبره را دي سړی په خلاف کوي پوه شو کنه باز سړی په دغه بلک اذا لرتاب المبتلون خامخا په دغه وخت کې بس چل کړو لرتاب المبتلون شک بکړو باطل پرست خلقو باطل پرس خلک چې څوک په قران اعتراضات کوي کته لیکل کول شو نو به دا به ته کوټه کې پټ جوړ کړي کچر ته تا لوستل کول شو نو به دا چې تبل د کتاب کتلې دي نو راځي مونږ ته دلته وای نو الله ما ته خط او کتابت ته دی وجنم دی کولی نو دا ته تا له خط او کتابت نه درځي او بیا داسې کتاب وای چې دوی مقابله د خط او کتابت والا هغه مقابله نشي کوله ټول لاجم شي او نشي کوله نو خو پته ولګي دا کنه چې دا ستا دا کتاب چې دی دا د انسانانو نه دی دا د بر نه راغلی دا د دې دوی شو دریم سلورم اوس بل هو آیات بینات بلکې دا قران چې د آیات دا آیات دی بینات واضح بیانون کی دي فی صدور الذین پسینو دا کسانو کې اوت العلم چې غیت علم ورکړی شوی دی نو سلورم دلیل دار چې علما خلق پدې کویږي دا غیت سینو کې دا پروت ته هغه تر دې تصدیق کیږي نو سلورم دا شو خج وما یجحد بآیاتنا او انکار نکي د آیاتن زمون نه الا الظالمون مگر ظالمان کوي اوس زجر ورکی په طلب د معجزات باندې نو وقالو دوی وی لولا انزل علیه ول نازلیږي په دې پیغمبر باندې آیت معجزه من ربه دې طرف در خپلنا نو جواب ورکی په سلور طریقو سره یو جواب قل ورته وای انما الایات یقینا معجزې چې دی عند الله دا په اختیار د الله کې دي زما په اختیار نشته دی چې معجزې زرا ولم معجزه خو چې الله مال کله راکې دا د اختیار دی زما اختیارات نشته دی دویم و انما انا نذیر مبین او یقینا زه خو يرون کې ښکارایم نو اوس يرون کې چا تراشی تاسو دلته کې یو کس تر امنډي والي والي او غریب راغی او درته وی چې لکه چا په دغه ځای کې فوج را کوشوي او پتا سو حمله کوي او تا هغه ته دلته کې هغه سره لانجه شروع کې چې نه ته ماته داسې یو معجزه پیش کړ په هیڅ ته ماته دلیل پیش کړ ستا خبره نه منم نو خو مې منه خدا پوت چې راورسې بیا به ومني بیا به ته پته ولګي نو الله و پیغمبر ته الله و چې تو ورته وای و انما انا نذیر مبین زه خو ډارون کې ما ډارون کې د دې څه ضرورت دی چې خامخا معجزه راوړي معجزه خو ما پیش کړی دي خو که تاسو بیا وای چې نه خاص معجزه چې مونږ یې غواړو هغه راوړه ضرورت یې سره زه خو تاسو ډارو مکه کما نه یې منه کني منه مې منه اولم یکفهم ان انزلنا علیک الكتاب یتلا علیهم دریم جواب اولم یکفهم آیا کافی نه د دوی لپاره په معجزو کې دا معجزه دی وایي کنه ان انزلنا علیک الكتاب چې موږ نازل کړی په تابانه دا قران دا قران خاطر معجزه ده کنه بعد وختو چې دې نه لوستل کول شي نه لیکل کول شي او قران بیانې نو دا معجزه نه ده معجزه دي ته وایي چې سړی عاجز کی نو کفا بالله کافی دی الله تعالی شهیدن گوا بینی پمین زما کې کفا بالله کافی دی الله تعالی بینی پمین زما کې او بینکم پمین تاسو کې شهیدن گوا یعلم ما فی السماوات والارض هغه پوریږي پاغه تبان چې پاسمانونو کې راځي پزما کې دی والذین آمنو بالباطل هغه کسان چې یقین لري په باطل خبرو په باطل خدایانو باندې وکفروا بالله او انکار کوي د الله نه اولئک هم الخاسرون دا کسان تاوانیان دي ويستعجلونك بالعذاب نو صداقت د قران په سلور طریقو ثابت شو نو جواب د معجزې له طلب او په سلور طریقو ورکړو نو اوس تخویف ورکې دمکی د عذابونو حالات ورته بیانې نو سلور حالات مو ته عذاب بیان کی ولې دوی عذابونه واړي ويستعجلونك بالعذاب او په بیلی سره غواړي دوستانه عذاب ولولا اجل مسمن الله وی کنه نیټه مقرره ده عذاب لجاءهم العذاب نو خامخا راغله به دوی ته دا عذاب اے مام نیټه مقرره کړی دغه اوس په بی وخت خو نه نه راولم پریګه دا خو اوس د عذاب کې راضی دغه سالور حالات ګوري ولا یاتینهم الله وی راضی به دا عذاب دوی ته بغتتن ناصافا ناصافه بی تاریخ خبره دی تاریخ پنی مقرر وهم لا یشعرون او دی بن پویږي دویم یستاجرونک بالعذاب په بیړې سره غواړي دویستان عذاب و ان جهنم یقینا جهنم چې دی لمحیتتم بالکافرین راګیرون کې د کافر لرا کافر به جهنم ټول راګیر کی او پکې به فمیانس کې پراتی دا دویم حالت د عذاب ها اچانک برا دی دا یو حالت کافر به پکې ټول راګیری دویم دریم نمبر ذوقو اوسکای ما عذاب ما عذاب د هغه کنتم تعملون چې وای تاسو عمل کوونکی د خپل عمل سزا اوسکای یا عبادی الذین آمنو نو دا تر دې پورې دا باب برابر شو 55 سمایاته پورې سو پکې سلو اول مثال د عجز د خدایانو د مشرکانو بیا سلور مثال دغه سلور صفات د الله تعالی بیا سلور آداب د داعی د پاره بیا سلور طریقو سره صداقت د کتاب ثابتول بیا په سلور طریقو سره جواب د طلب د معجزاتو نو بیا سلور حالات د عذاب د بیان کړه په دې طریقه باندې